تصرفاتو ورکولو کې په الله ستو ضرور نه دین نه زولې نشته وقان کو وقان مسله د نفي د شرک کې برکت شروع شو تنزیل سجدي کوي تنزيل السجدين نفي د شفيع تاری فعل برکت چې په برکات ورکول کې په الله څوک ضرور نازبین نازبل نشتا زاریات پور کی مسله قیامت علی سبیل ترقی پاک کیوی را پاسیبا زاریات کیوی دتا سر با فیصله کیوی توروی ان الدین لواقع قرآن مسائل را غنڈی غٹی مسئلی دری دی نفی د شرک په تصرف نفی د شرک په شفاعت او نفی د شرک په برکت نجم دواړه وکړي امر په اول دلیل پیش رحمان دویم دوی مړو تاسو څه شو جوړ کړی دی دا الله پنوم کې څوک برکت نه غړي واقعي وی نه خبر از دې دا چې الله نوم به د نور نومونو نه پاک کې فسبح بسم ربک العظیم حدید نه تحریم پوری ولس صورتونو کې جهاد سورای ملک نه مسله د نفي د شرک برکت شروع شو د قرآن مضمون قلم وی سستی بنه کوي عقوی رشتینی افت رازی پا غچا چی دا مسئلہ نی منوی مزمل کی تیارې او کا مدثر کی امر به تبلیغ قیامت نا تر اعلا پوری مسله د قیامت ذکر کړي شواهدو په دلیلونو او په ذکر د حالاتو د قیامت په تفصیل مستقل سورتونه چې د قیامت دی په قران کریم کې پنځلس چې موضوع د سورتون دی قاف زاریا تور او تول اسمان الله توحید د قران مرکزی مضمون دی موضوع ده نو دا صورتونه به ذکر کوي اجمالی خلاصہ په ابتدا کې دعوه د قیامت او داري شواهد زجر درمیان کی تخویف او بشارت د صلیب په اخر کې اعاده دعوا ربط د دې مخ کی صورت سره په دې مخکې صورت کې زجر او معرضین عن القرآن باندې نو په دې صورت کې نو په دې صورت کې ادب د تعلیم د قرآن دی په دې مخکې صورت کې ردو او مکذبینو د حشر باندې نو دا صورت اثبات حشر کې د صورت تفصیلی خلاصه اول کې دو شواهد او دعوه د صورت تر څلورمه پورې زجر به انکار الحشر پنځم الله د قیامت لپاره د تخفیف اخروی تخفن ده عدد پیش کی چې قران ویل کیږي تاجی بنته 19 کولی تمینی د دنیا زجر ورقی تر 23 دنیا دا داغو دپار تقوی و ذکر دا حالت دا نزعی تفدیر شمو کوئی بیا زجر دے بی امور اربعاتین ولم يكن نطفة من مني يمنى دلیل پیش کو دلیل انفسی د دیو جنا مختصر خلاصه کی چې ملګری ذکر کوي نو دا به وی چې لفظ د قیامت گواه ته پدې چې قیامت روان دی نفس لوامه گواه او شاهد دې پدې چې قیامت را روان دی ورځ کې د حساب ورنه نفس ځان ولی ملامت کی قیامت د سورۃ قران کریم نه ترتیبا 75 او نزول 31 بعد القارعه وقبل الهماس هغه صورت چې د الله یو نوم پکې مقرر ذکر دی رب لا اقسم بیوم القیامه دا سنه ده مزنون تخویف اخروی شاهد اول قسم کوم ورځ د قیامت باندې د قیامت نفس لوامه هغه مؤمن چې هر وخت ځان سره حساب آل عمران 135 کې د دې ذکر دی نفس ځان ولی ملامت کوي چې کله غلطي وکړي قیامت شتا مظهری وی چې لقب عصنا ولقب عصبنا دې صورت کې چې کوم تقدیر نو دا مظهری ورپسې ګورئ على ان نسوي بنانا دو ترجمه دي چې فنا میکړو اول قول غورا انسان کې الله پاک اځه بیکار نه دی پیدا کړی دا یو پټه کوته دی نه به دي ځان ته سکو الکه تاسو قیامت قیامت کوي هغه به کله راځي د مغرب هوا چې څوک وهلې دي نو هغه وي مړه د دنیا جنت او دوزخ ته دا چا ویلي جمله معترضه ده او نهي د شفقت تلاسه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی کلا وحی راتا نو جمعه و قرآنه د دې لپاسه ګول نشان او تین شیعه او بندا دا عملا سوق دي دلی دا نو وی قرآن کی داسی آیاتون شتا چی داغی مناسبت تمخ کی سرنشتا یو دا لا تحرک جلالین خلاصه کړی دا مناسبت په تضاد ویلې نه چې په دې آیات کریمه کې مبادره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش کاو چې قران را نیر نشي او مخکې اعراب مناسبت ته تضاد دیمه توجی ینبو الانسان د لپاس منګه ایک کړو انسان تا دوان دی رستو اعمال نه خبرولې شم درېما چې کله ستا په سینه کې قران جمع کولې شمله په فرضي نو اډو کې کوم جمع کولې شم ان علینا جمعه عبید احمد عثماني صاحب دا وایي قرآن ستا په سینه کې جمع کولی شم نو اړو کې هم جمع کولی شم اعمال هم زګ زګ جمع کولی شم زبط کولی شم دیدار الهی د الله لیدل په قیامت کې سوره انعام کې دا مضمون من تفصیلی چیو دنیا کې ممکن واقع نه او من وراء حجاب آخرت کې واقع توبه کې هم داسې فی راشي نو په معنا د سوچ سره سوره اعراف او داغي 185 نمبر آیات یوصل پینزا اتیا داری قطنی په دې مستقله رساله لیکلی دا او نوم یې رویت الله نورم شته وجوه یوم ایذین باسرا تخویف کفروی ماشاءالله زمونږه درسونه په دې کې مونږه عقاید چاڼ ملګرو ته اساني کمکار زمون دوره حدیث وا د اول جلد مړی مبالغه ده د هر طرف نه د سا وتو مصیبت دی اذا بلغت التراقیه وقیل من راق سکته دی نو په سکته ځان پوهه کا من نو دیب ورتوی را قریب الموت چسوک دی غوانم هر هغه څوک چې مریض دمای من ورسا د سړی ځان قدم دی نږدې دی سختی ده پی د اکثرو دا خیال دی او دا د جهان له دنیا جوړي ولتفت السا د آبادۍ نه سړي زی او وانی تروانی قبر لې سنې کړی او بیا ټکړه دی ویني شوی ثم کان علقا رامړ شو نو خلق خلقا جوړ کړي او برابر کړي سیده کړي چا پای نه په ضروري نه او دو قسم کړي الک جنای دویمه حصہ کې تسلی او مسله د توحید ربط مخ کی صورت کې دلیل د اثبات تبعث چې لفظ د قیامت نو په دې صورت کې اول بعینه هم د په دلیل اشری او دیتا تشابه الاطراف ویل کی چې کله قران بیانېږي نو پرس پرس ونه کوي لا تقربه نو په دې صورت کې نعمت په قران ذکر کړي دریم هغه صورت کې بشارت اجمالا نو دلته بشارات ذکر کی تفصیلی ان الابرار دعوان اثبات بعث بعد الموت وقیاس قولو په اول پیدایش سره چې انسان ځان ته وګوره نشوشته مې کړی سره د بشارت تفصیلی لس نعمتنا دا صورت دهر ذکر کئی دا جنت معرفت الهیه د پاره الله پاک څلور اسماء ذکر کړي یو لفظ د الله دویم رب علیم حکیم تفصیلی خلاصه د صورت انزه حالا د انسان ذکر کړي د پاره د بعث بعد الموت مطلق نه ده بلکې نفي د قید مراد ده چې مذکورن دی مذکور نو نو الانسان څنګه ویل شو په اعتبار د ما یقول الیه سره آینده نطفه په شا د پلار په رحم د مور کې څنګه وایي چې لم یکن شیئا مذکورا نوې په خاص علم سره عبد الله عبد الرحمن نطفه اسم جنس دی هل اتع الانسان انسان استاد نفس نه پته لګي چې قیامت شته د نشوي شته کړی په دې مخ کې صورت کې تخویف او منکرین د قیامت او زجر شکوا خیال د دودو چې موږ دوباره اړیکې نشو جمع کولای نو په دې صورت کې په تور د ترقۍ تفصیلی نمونه پیش کړي راجی طعام تا طعام محبوب مننات علا حبه چې د مغ نوان دی ورکی زکه چې کله سړی مري نو د مان سره مینه کمیږي نه به پکې ګرمي او نه به یخني تنګي بنئ داسې ګرمي او یخني چې سړی تنګي سمعال وي ساړی نو اوس به وي ګرمي نو کومن ته وګوري نو موږ وایو یخني اراده نشي کولای تاسو مگر هغه چوغړی الله دې دې کې شربینی وګورئ او هغه تفصیل کړی دی چې دا آیات رد دی په جبریو او قدریو باندې انسان له الله پاک اختیار ورکړی دی د کسب د قلب نشته وما تشاءون مجبوری محض نه دی الا ان یشاء الله د الله یو صفت چې بنده په خپل اختیار په خپل دی نه اختیار مستقل نشته د کسب شته دویم مخکې اثبات ته بعث بعد الموت باندې یو دلیل نو دلته په دو شواهد ګڼ پیش کړي دا شواهد سره ادله عقلیه پیش کړي الم مهلک الاولین ادا شواهد او داون دلایل دعوه وم آیات کی به پیش شی چه انما توعدون لواقع اثبات د ورځې د جزا ده په شواهد او په دلیلونو په دې صورت کې اسماء الله الحسنا نشتا لیکن صفات فعلیه شتا یو لسکر دی دریم تخویف دنیوی نو لسم پوری سلورم دری درائی سرد زجرنا اتشتم پوری پینزم تخویف اخروی او دائی لس حالات روز د فصل سلیختم پوری بشارتونه به ذکر شي وعلا چوالیس پوری دری زواجر یو پتنعون د دنیا دیم زجر بالاعراض چې د توحید نه مخړی مفسرین دې دې کې ګوري نو اریان بشي یا دا هواګان دي یا ملائک دي دریم رسولان او نفوس مرسله په دې مخ کې صورت کې د پیدا کولو نمونه وا حشر نشر نه انکاری نشي شرطا ځان او ګور کنه نو دې صورت کې ترقی چې د حشر نه پس انما توعدون لواقع دې صورت کې وی هوا را لېږل نو کل نظم پروسه کال دا ورځې نو زمونږ دې ګذر کې ډېر خوب وي خوږې وګدي سکال محروم دي د سکون کونه طلبه نشتا دې کې بم د الله حکمتي اګر چې پکې موږ ته دقت دی هوا کله نرمه کله سخته لویا ونه د زیلو ویستا سوپرانه یره میدان درسیله پکار دا اکثر جمی دو شوا والنو صلاة عرفان بیان د شواهدو قرآن الله را لګلې دې چې باندې د مخلوق بیان نه دا بیل خبره ده چې ما تاسو نه کینو نه زدکو او دا ډیر یو کمې دې د انسان چې زدکړه د قرآن دې اړو څه د فرض د فرایض نه نه غني ګرځولې می دې را فزې مضبوط کې فجعلناه فی قرار مکین دا بیا دا خبر دا چې ته ځان کې ګوتې ووهې او د بر هغه دوایانې استعمال کې نو بیا بینټي بچی کیږي اشند شیخ وجعلناه فی قرار مکین تر اندازې مقرري اندازه کړی د موږ نو په اندازه کوون کیو مشیمه دا غوڅول نه دی پکا ځینې لري کی بیا ستومانه ګڼ ډاکټران وکیلان اپ ټو ډیټ خلک ستومانه بیا نو سبع علماء کرام شي فی قرار مکی یو سړی دی وخت کې ما لیدلیو شتا وی زما د جون ملګری وی چې تو وسیه غبرو چې کله الله وس ختم کو بس بشي او شوم داسې خرشکا خرشکا یې دی مشیمه یې ځان نه غوسه کړي دا کنټرول کنټرول د بدن راولي او زجا د دې په ذریعه لري کیږي قوت مدافعه څنګه چې کله غټ شي نو پالش په اثر کی بیا دغه صفرتای علاقت ته په دغه ورځې دروغجنو لاره زه راغلم ناڅاپه مې ماشومه شوې ده نو مې د دې نوم شامحات شو ښایسته نوم دی او ناشنا نوم دی او اسقیناکم اوس مې بس کړي دي هڅوک تپوسو کی انزین سشی ته چې د زړه کیږي دروازې سړی ډیر څه ته زړه وشي نو بیدی کله کله درستخان داسي چې غشي ته اتفاق ونه شي په دې وخت کې څوک زما خبر آوري نو د عجزان غریبان سره مزدور خلق چې سوال بینه کوي زرور خلق دی وفواکه مما اشتهون سچی مری غاسی مری نو دا غلطه خبره ده چې موږ کارونه ډکو نو د عرب تیل او غي پټ ازان لې چې دنیا ډکه چیرې زما په ټول عمر شي الله دې پتاو سي مغربي ممالک او اعاده د تخویف اخروی قیامت وی چې لفظ د قیامت او نفس لوامه گواه دی په دې چې قیامت را روان دی نو دغه وی انسان تنیس په حسب ته ستا وجود گواه دی مرسلات وی هواګانی گواه دی پدی چه انما توعدون لواقع نو دا سوره نبا دعوه د صورت زجر د پاره د منکرینو د قیامت په دې مخکې صورت کې تکذیب الکفره بالبعث وبأي حدیث نو په دې صورت کې اثبات د قدرت الله دی علی البعث په دې مخکې صورت کې مخکې صورت کې شهاداتو بی اثبات القیامت نو دلته زورنه چې څوک قیامت نه مني مخکې د قیامت نومو